زمونږ ورور عید محمد چې د پکتیا نه اړیکه نیولې وه د فروجو په هکله باندې پوښتنه وکړه دا ظلمونه په هر ځای کې روان دي که یو څوک یو ځای کې وزیر کیږي نو خپلو خپلوانو او د خپل قوم یې ټول راټول کړي نور خلک په دې وطن کې او په دې وزارت کې حق نه لري همدارنګه که ولسوالۍ کې که په ملکتوب کې که په هر ځای کې نو هر څوک غواړي چې خپل ځان دپاره د خپل کور لپاره خدمت وکړي عام یا رعیت د خیال اصلا څوک نه ساتي او دا خلک به الله ته بیا ځواب وایي اما داسې هم کولی شي چې په یو ولسوالۍ کې دا ولسوال دی یا یو وزارت کې دا وزیر دی د خپل ساحه همدارنګه هغه ساحې چې د دې نه وتلي د دې قوم د دې کلی نه دی ټول لپاره مساوي خدماتو کې بیا باک نشته او که داسې کوي دا ظلم دی الله ته به جواب وایي عبدالرازق خو زموږ ورور چې د پکتیانې اړیکه نیولې وه د امام ابو حنیفه رحمه الله د نسب او ځای په هکله باندې پوښتنه وکړه امام ابو حنیفه نعمان بن ثابت بن مرزبان بن ثابت بن قیس بن یزدګر بن شهریار بن پرویز بن نوشیروان دا هغه څیز دی چې ابن خلکان تاریخ دا لیکلی دي همدارنګه حدایق الحنفیه په ولسم جلد کې مفتی محمد صدیق رحمه الله دا هم دی بیان کړی دي اما دا مسله چې خیرات الحسان مفتی محمد انور صاحب لیکلی چې امام ابو حنیفه رحمه الله د کم ځای دی اکثرو دا منسوب کړی د افغانستان د طرف نه چې د سیدانو د کم ځای دی نو دغه شمالي د منطقې زه نه پوهېږم خو اکثر علماو دا تایید کړی چې د دیو پلارګنۍ د دې ځای نه عراق ته وروسته تللي دي او د مړي ښکلول دا ثابت دي په دې کې څه باګ نشته دی اما عکس اخیستل د ژوندي او د مړي یو شی دي دواړه روانه دي محمد هاشم د سعودي نه اړیکه نیولې وه ډېره مننه د ستاسو د اړیکې نه او ستاسو د نیکو پیرزویونو نه محمد نبي و زموږ ورور د کندهار نه اړیکه نیولې وه چې د مودې لپاره یو شی قیمته خرڅوم څه نا څه د نیټې لپاره پیسې زیاتولی شي چې یو مال دی په بازار کې قلم په نغدو باندې په دوه روپۍ کولی شي میاشت دوه میاشتو لپاره هغه په دوه نیمو روپۍ خرڅ کړي خو په دې شرط باندې چې د هغه مشتری د فقر او د تنګدستي نه استفاده ونه شي او دومره ظلم هم په هغه باندې ونه شي چې دوه روپۍ دي او دوه روپۍ نور روپۍ اچوي هغه څلور روپۍ یو میاشت پاستې اخلي دا ظلم دی څه نه څه قیمت کې زیادت راوستلی شئ د مودې لپاره اوس به زه دا د ایمیلونو پاڼې راواخلم چې څوک د کوم ځای ایمیل کړی موږ ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو محترم حاجی مولوی صاحب الله دې اجرونه درکړي او نور هم توفیق او نور دې هم توفیق درکړي چې د دین خدمت وکړي اما بعد د دین خدمت لپاره توفیق ځان ته تاسو ته او ټولو مسلمانانو ته د الله نه غواړم آخر پښتنه دا ده زه به حاصل د پښتنې ووایم چې زما یو ورور دی یوزبي یا فلش پیدا کړی دی او د دې خاوند نه دی معلم زه نشم کولی چې په جومات کې اعلان وکړم او فکر کوم چې وایي هغه ملا صاحب به ماته هم د اعلان اجازه رانه کړي که دا فلش زه یو غریب ته ورکړم نو بیا زما مسؤلیت ختم شو او که نه او بل دا چې آیا زه د دې فلش نه استفاده کولی شم او که نه شم کولی دا د هغه لقطې او لقیط مسله ده په خپرونو کې څو څو وارې ما په دې باندې بحث کړی که تاسو یو شی پیدا کړئ که هغه قیمت ولري کې ونه لري که هغه قیمت ولري او کې ونه لري نو د یو وخت لپاره یې تاسو ځان سره وساتئ، پلټنه وکړئ تر څو چې د هغه خاوند پیدا کړئ او هغه ته یې وسپارئ. که تاسو بیا هم پلټنه وکړه خاوند یې پیدا نه شه، فقها دا لیکي که دې خپله ورته اړتیا درلودله خپله یې مصرف کړه او که دې خپله ورته اړتیا نه درلوده د هغه له طرفه یې چا ته ورکړه، صدقه یې کړه، خو چې کله مالک د اصله مال پیدا شه تاوان یې په تا باندې لازم دی غرامت یې، تا نه به د هغه پیسې اخلي. نو ته هم کولی شې که خپله ورته ضرورت لري خپله ترې استفاده وکړه او که نه خرڅ یې کړه پیسې چا ته ورکړه، خو که اصلي مالک یې پیدا شه د هغه هغه پیسې په تا باندې لازمې دي زمونږ بل اوریدونکی دی انشاءالله سخیداد فائز چې د زابل څخه وای ایمیل درلیږم پوښتنه مې دا ده چې نظر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک حدیث شریف ته چې موږ وګورو کلو مسکرن حرام ډیر خلک چې د تریاکو او نورو نشهیي توکو له لارې پیسې لاسته راوړي دا خبره کوي چې د نشهیي توکو استعمال حرام دی او موږ خو یې فقط پلورو او استعمال یې نه کوو او دوی وایي چې بیا له دې تریاکو تریاکو نه په نورو هیوادونو کې درمل جوړیږي او په دې رقم زموږ کار بشریت ته مفید تمامیږي او د هغه مزدورانو پیسې چې د تریاکو په کرونده کې کار کوي دوی حلال بولي خو مولوي صاحب زه د دې مسلې په حلالولو ستونزو کې حلالولو کې ستونزه لرم قطع حل کړې انشاءالله جنتي به شي تاسو هم جنتي شئ سخي دا فایز وروره په دې هکله به زه تاسو ته یو کتاب دروښیم مواد مخدر در فقه اسلام ډېر معتمد کتاب دی چې د قرآن احادیثو د اجماع او د قیاس نه په هغه کې ډېر ګڼ دلایل راوړي دي چې د تریاکو یا د نورو مخدره توکو کرل تجارت خرڅول اخیستل ټول حرام دي او د دې لارې چې کومې پیسې لاسته راوړي په هغه کې لیکلي چې دا هم حرامې دي او دا نه چې د یو شي خوړل حرام شو لکه د شرابو شراب وسکل حرام دي نو که د دې تجارت څوک کوي دې لارې نه پیسې ځان لاسته راوړي دا هم حرامې دي په هرې نګاه کې چې په دې کې مرسته کېږي د دې لارې نه چې څوک پیسې لاسته راوړي دا پیسې حرامې دي او هغه کتاب چې ما تاسو ته حواله درکړه کولی شئ چې هغه کتاب لاسته راوړئ بل بل ایمیل زمونږ بهیر بابای د کندهار څخه وای تر, تر هر څه د مخه سلامونه درته وړاندې کوم الله دې وکړي چې روغ جوړ به یې محترم مولوي صاحب ستاسو روغتیا هم د خدای نه غواړم وای ډیر کوشش مې کړی چې ستا سره د رښتیني مومن په خپرونه کې خبرې وکړم خو هیڅ زنګ نه درځي په دې هیله چې بله ورځ د زنګ زموږ سره روغ شي تل محترم مولوی صاحب دې همیشه کامیاب وای الله دې همیشه کامیابه لره ستاسو ښه یو څو پوښتنې لرم محترم مولوی صاحب که تکلیف نه وي راته جواب کړه هیله کوم بهیر صاحب چې کله موږ ته ایمیل لیکې نو په صحیح خط یې ولیکه ستا خط ډېر نیمګړی دی داسې نه چې زه غلط درته وایم هر څوک چې موږ ته ایمیل کوي نو د خپل خط ته دې دقیق متوجه شي موږ ته دې سعید ولیکي اوله پوښتنه مې دا ده که ګیره وای سنت ده که واجب ګیره چې ده اکثره زمونږ فقها په دې باندې متفق دي چې د ګیرې پرېښودل د اسلام په مقدس دین کې واجب دي او زمونږ ډیرو لویو لویو اوچتو اوچتو علماو محدثینو په دې هکله باندې ځانګړي کتابونه لیکلي چې د هغه نه د ګیرې فرضیات او د ګیرې وجوب ثابتوي ږیره سنت نه بلکې واجب ده په اسلام کې دویمه پوښتنه دا وه چې وای نفل د هر مانځه وروسته کیدای شي که نه نفل نفل لیکلی دي البته د سهار مانځه نه وروسته د مازدیګر مانځه نه وروسته نه کیږي نورې په هر وخت کې تاسو کولی شئ د طلوع غروب زوال کې مه کوئ درېیمه پوښتنه یې دا ده که څوک زموږ پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بد وایي مرګ روا دی که نه البته هغه څوک چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بد وایي هغه مرتد دی کافر دی هغه د اسلام د مقدس دین نه وتلی دی هغه ته د مهلت ورکړی شي که بیرته مسلمان شه که مسلمان نشه نو باید چې هغه قتل کړی شي بل ایمیل دی معصوم افغان زمونږ ورور د کندهار نه کړی محترم مولوی صاحب سلامونه او نیکې هیلې مې ومنه زمونږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ اول سوال مې دا دی محترم مولوی صاحب که یو نفر په داسې یو ګناه اعتراف کوي چې د هغې ګناه په کولو سره په شریعت کې د انسان مرګ روا بلل شوی وي که دغه نفر چا قتل کی په شریعت کې قاتل ته سزا شته که نه یعنې د ګناه کوونکي قاتل ته حاصل دا دی زه به دا درته ووایم قدرمنو اوریدونکو یو مثال به درکړم هر هغه څوک چې محکوم په داسې یو ګناه وي یعنې محکوم بالقتل وي یعنې زنا یې کړې وي زه به دا درته ووایم او محسن وي د اسلام مقدس دین وایي چې باید هغه رجم کړی شي او د هغه رجم به هم هلته کیږي چې اسلامي محکمه د هغه په قتل باندې فیصله وکړي او که غیر د دې چا هغه ووژنه دا قاتل دی او هغه ته د قاتل ګناه ده لکه څنګه چې یو عام وګړی څوک وژني هغه ته قاتل ویل کیږي همدارنګه بغیر د اسلامي محکمې فیصلې نه بغیر د شاهدانو د وجود نه که څوک دا وژني دا قاتل دی او د قاتل ګناه دې ته هم ورکول کیږي دویمه پوښتنه دا ده که د رښتیني مؤمن د خپرونې د ایمیل آدرس په دغه آدرس راواستوئ مهرباني به وي انشاءالله زموږ بل اورېدونکی او شرافت کوټوال صاحب چې د ننګرهار څخه یې موږ ته ایمیل کړی محترم مولوي صاحب سلامونه او نیکې هیلې مو منئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله ژوند ولرئ ستاسو روغتیا او خوشحالي هم د پاک رب نه غواړم زمونږ کوټوال صاحب یوه پوښتنه بله کړې بله ورځ کړې وه د سبزیجاتو په هکله باندې البته د سبزیجات لکه څنګه چې موټر د تیلو فلتر لري همدارنګه انسان په خپل وجود کې فلتر لري همدارنګه هغه سبزیجات ځان ته هم فلتر لري چې هغه تصفیه کوي د اوبو نو هغه نجسې اوبه هم که په واسطه دغه سبزیجات پې سیرابه کیږي هغه حلال دي خوراک یې روا دی د مدافع وکیلانو په هکله باندې کوټوال صاحب پوښتنه کړې چې هغه یو څوک جرم وکړي نو هغه متهم ته دا حق ورکړی شوی دی چې د ځان لپاره مدافع وکیل ونیسي هغه وکیل په دې ښه پوهیږي چې زما موکل دا جرم کړی دی خو وکیل د محکمې په وړاندې وایي چې زما موکل دا جرم نه دی کړی نو داسې وکالت څه حکم لري که په دې اړه معلومات راکړئ نو خوښ به شو واقعا دا د چې نن ورځ یوه ټولنه ده زموږ په ټولنه کې هم یو نهاد دی په نامه د حقوق بشر باندې هغه تل لپاره د فاسدو د فاجرو او د قاتلو د زناکارو نه دفاع کوي هر هغه څوک چې محکوم په وجنه باندې شي چې الله رب العزت حکم کړی وي نو څوک د الله حکم نه ماتوي که څو نشي ماتولی که څوک د الله رب العزت د حکم په مقابل کې درېږي هغه سخت ګنهګار دی نو مطلب یې دا دی چې د الله په احکامو کې دا تغییر راولي یو سړي غلا کړی وي او د هغه هغه مسروقه مال حد نصاب ته هم رسېدلی وي د اسلام مقدس دین وایي چې هغه لاس دې پرې کړی شي الله وایي چې لاس دې پرې کړی شي ته وکیل مدافع راجګیږې د الله حکم کې تغییر او تبدیل راولې چې نه د دې لاس پرې کړی شي د پیسو په مقابل کې ته به الله ته ځواب نه وایې یا الله رب العزت وایي چې ځاني او ځانیه چې کله زنا وکړي چې محسن نه وي هغه دې په درو ووهل شي وکیل مدافع راجګیږي د دې ونه دفاع کوي دا د الله په احکامو کې تغییر او بدلون راوستل دي دوی به د الله په دربار کې درېږي او الله ته به ځواب وایي او کومې پیسې چې د دې لارې نه لاسته راوړي هغه پیسې دې ته هم حرامې دي یو بل زمونږ اورېدونکی دی چې ډېر ښایسته ایمیل یې مونږ ته رالیږلی ډېر په عجیب خط باندې لیکلی زه عبدالحبیب ناصري د زابل ولایت اوسېدونکی یم ډېر وخت کېږي چې ټلیفون د لارې اړیکه در سره نیسم خو بدبختانه بدبختانه مو وایه نه شم کولی چې اړیکه در سره ونیسم په آخر کې څو پوښتنې لرم اوله پوښتنه دا چې د لمانځه د فرضو او سنتو په منځ کې خبرې کول مانځه ته کوم نقصان رسوي که نه البته دا مکرو ده چې کله تاسو سنت کوئ فرض ملا پاتې وي نو سنت مکملات پر د فرض دي د فرضو او د سنتو په منځ کې تاسو خبرې مه کوئ خو که چا خبرې وکړې بیا مانځه ته کوم نقصان نه رسوي مونځ کامل دی خو خبرې دې نه کوي دویمه پوښتنه دا ده که چیرې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم د راډیو یا د ټي وي د لارې واوریدل شي نو صلی الله علیه وسلم جایز دی او کنه بالکل ویلی شئ او دریمه پوښتنه دا چې زما په ټلیفون کې مکمل قرآن شریف دی او ټلیفون هر ځای زه ګرځوم کوم باک خو نه لري بهتره خبر دا چې کله تاسو قضای حاجت ته ځئ هغه د ځان نه لرې کړئ زموږ علما دا وایي بیا هم د عبدالحبیب ناصري ایمیل دی چې ډیر ښایسته ایمیل بیا هم موږ ته رالیږلی دی وایي تر هر څه د مخه د مدینې د جانان تلپاتې تحفه چې عبارت ده له السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تاسو ته وړاندې کوم ستاسو خوشحالي او نیکمرغي غواړم زه هم ستا خوشحالي او نیکمرغي غواړم عبدالحبیب ناصري یم د زابل ولایت اوسېدونکی درې پوښتنې لرم اول پوښتنه مې دا چې د ماسخوتن درې رکاته وتر واجب د شپې ناوخته کوم او زیات ویرېږم یعنې په دې تشویش کې یم که چیرې مړ شم نو الله رب العزت خو به د وترو پوښتنه کوي او که نه د وترو قضایي لازم ده زه په دې باندې غږېدلی یم او که ته په دې نیت باندې ویده یې چې زه به جګیږم او وتر به کوم چې په تا باندې مرګ راغی نو الله رب العزت څخه بیا مسؤول نه یې ځکه قصد د نیکي دا نیکي ده که تې وم نه کړې خو د وترو قضایي په صحیح باندې لازمه ده دویمه پوښتنه مې دا ده چې د ډالرو او کلدارو خو عکسونه شته نو لمونځ ورسره کیږي او که نه بلکل کیږي دا ضرورت دی دریم د خوب لیدلو په اړه څه معلومات راکړه زه معبر نه یم نو نه پوهېږم چې د خوب په باره کې زه څه درکړم څه معلومات درکړم خو دا به درته وایم که تاسو کومه خوب اینئ هغه تل لپاره د خپل نږدې دوست ته او هغه څوک چې په دین کې معلومات لري هغه ته یې وړاندې کړئ او دا مشوره به درکړم چې په خوب کې هیڅکله تاسو بدفعلي مه کوئ شومتوب په خوب کې نه نیسئ ځکه چې څنګه تعبیر یې تاسو وکړئ هماغسې تعبیر کیږي دا اوس زموږ د نن ورځ ایمیلونه نو اوس به راشو خالد جانه چې پرون ورځ زموږ پوښتنې ته چا صحیح ځواب ویلی بیا به سبا لپاره هم